بیان د ترورو مسلو ده اوله مسله اثبات د توحید دویمه مسله اثبات د رسالت دریمه مسله جهاد فی سبیل الله او څلورمه مسله انفاق فی سبیل الله صورت په تلورو برخو کې تقسیم ده اوله برخه سل آیاتونه وا په دې اوله برخه کې اوله مسله یعنی اثبات د توحید بیان شو په دریو بابونو کې اثبات توحید یعنی دا ثابتول چې الله په ذات او صفاتو کې یو دی او اثبات د رسالت آیت نمبر 101 نه 116 پورې په دې برخه کې دا مسله و او اثبات د رسالت مطلب دا ثابتول چې الله همیشه د پاره پیغمبران را لېګلي دي د خلکو د اصلاح او د خلکو د خیر د پاره او پاغي پیغمبرانو کې آخري کړي په نبی علی السلام باندې ختم شوې ده او داغه نه بعد سلسله د نبوت الله بنده کړی ده اخیری پیغمبر او اخیری کتاب په ټولو باندې حجت ده یعنی کدا پیغمبر او دا کتاب چاونه منلو نو پاوی باندې به حجت وي د انکار او چا چې ومنلو نو هغه ته هغه سره چې کومې وعده الله کړې دي هغه ورته پوره کوي دریمه برخه آیت نمبر 1 سلو واویا نه شروع شوې ده تر آیت نمبر 253 پورې په دې کې دریمه مسله جهاد فی سبیل الله شروع کړې ده چې دا د اصول ممدونه اوله مسله ده موږ ویلو چې د قران کریم اته مقاصد دي څلور مقاصد او ته اصول مهمه یعنی مهم اصول اصل اصول عالی اصول ویل کیږي یو توحید ده یعنی د الله ذات یعنی الله تعالی په ذات او صفاتو کې یو منل دویم رسالت ده یعنی د آدم علی السلام نه والا تر نبی علی السلام پورې یو لک سلور وی زره یا کم او زیات چې څونه پیغمبران دي په دوی باندې ایمان لرل او دا ایمان لرل لرل چې دا سلسله په نبی علی السلام باندې ختمه شوې ده دي ته ویل کېږي اثبات د رسالت دا دویم مقصد دی د اصول مهمهونه او دریم مقصد د اصول مهمهونه دریم اصل هغه د صداقت القرآن د قرآن صداقت د قرآن رښتینواله منل چې دا حق کتاب دی په دې کې یو خبره هم نه زیاته شوی نه کم شوی ده څومره احکام او څومره وਹੀ چې الله خوانه شوی پیغمبر علی السلام ته پیغمبر علی السلام په صداقت او په امانت باندې دغه وਹੀ د قرآن موږ تاسو ته بیان کړي او موږ تاسو ته پریخي نه ځان نه کمې کړي او نه ځان نه زیاتې کړي په دې کې څه چې وته الله ویل دي هغه موږ تاسو ته بیان کړی دي مخه ته یې دي او څلورم مقصد د اصول مهمونه یا د مقاصد اربعونه هغه ایمان بالآخرت ده دا خو څلور ټولنا عالی مقصد دی اوچت مقصد دی د قران د سره بیا نور د ایمان اصولم دی فرښتو باندې ایمان نور کتابونو باندې ایمان تقدیر باندې ایمان جنت دوزخ باندې ایمان دا ټول به د څلورو د د څلورو مقاصدو په ضمن کې دا ټول بیانېږي بیا حدیث کې راځي چې د ایمان او یا درجې دي نو هغه ټول بیا په دې کې نه بیانېږي د دې وضاحت کیږي لیکن دا څلور په کې ټول نه اعلی دي ټول نه اوچت دي او څلور نور دي هغه ته اصول ممده ویل کېږي نه امداد کوونکی اصول د اولو څلورو امداد کوي هغه کم کم دي هغه کې یو الجهاد ده جهاد فی سبیل الله دویم انفاق ده مال لګول د الله په لار کې او دریم تنظیم ده یعنی یو جماعت جوړول په یو اجتماعي شکل کې په یو منظم شکل کې د توحید د رسالت د قران او د آخرت لپاره خدمت کول ترڅو دغه مسله دغه اصول مهمه او مقاصد نور خلکو ته ورسیږي او تلورم نمبر کې آداب دي یعنی په تنظیم کې بیا د هر چا یو ځای معلوم دی چې دا غي آداب لحاظ بکیږي دا اته وړه مقاصد دې ته ویل کیږي مقاصد د قران چې په دې باندې قران خبري کوي بحث کوي بیا موږ په جهاد باندې یو څو خبرې وکړ چې جهاد څلور مرتبه دي یو مرتبه د جهاد هغه جهاد مع النفس ته نفس سره جهاد کول دا ټولونه اوله مرتبه ده او ټولونه اهمه مرتبه هم دغه ده چې وسړی د خپل نفس سره جهاد وکي د دې بیا څلور قسمونه مونږ بیان کړی وو یو چې نفس په علم ته نه پریګری د قران نو تب نفس سره جهاد کې خود قران علم د پیغمبر اسلام د احادیث او علم دا به ته حاصله په دې بزان پویا کې ځکه په دې کې د آخرت بقا ده او د آخرت کامیابی ده او دویم چې عمل له بدینه پریګدي نفس په باب د عمل کې نو ته یعنی دا کوم علم چې تا د قران او حدیث یا د قران او د سنت دا تا حاصل کو نو سپدی معنی عمل له بدینه نفس نه پریګدي قسم قسم وسوسه او قسم قسم سستی او لټیانې بدر کې پیدا کړي او نور نور شوقونه او نور نور خواهشاتو طرف ته به راغبي خو ته به د نفس سره jihad کې او نفس به خپل خپل نه راولي لیکن په قران او سنت باندې به ته عمل کې او دریم نمبر کې د نفس سره جهاد دریم نمبر کې هغه مونږ ویلو چې په بیان کې دی یعنی کله چې ته علم حاصل کین اوس د دې بیان کول مخې خلکو ته چې د قران او سنت د مخکې خلکو ته ورسیږي نو د دې بیان کول لازم دي نفس پتا نه پریږي دی بیان ته نو ته به نفس سره جهاد کې او بیان بکې خلکو ته د نفس هغه خواهشات او هغه مطالبه بر ده او څلورم نمبر کې چې کله یو انسان بیان کوي حق مسله بیانوي د الله کتاب به نو خامخه دښمنان خوې تکلیفونه خو ملاويږي انسان ته مخالفتونه خو جوړیږي نو پای کې صبر کول صبر ته به نه پرېږي نو ته صبر کې لړل به تسلی ورکې نو قران کې به دا ټوله ان شاء الله بیان شوی دی چې الله تسلیانه ورکړي خلکو ته دا خو جهاد مع نفس دویم جهاد مع شیطان او شیطان سره جهاد به دوه مرتبه دوه مرتبه وي یو چې شیطان به عقیده کې ته وسوسې اچي او دویم چې شیطان به عقیده کې ته وسوسه اچي او دریم او دویم چې عمل کې به ته وسوسه اچي عمل له بدینه پریګدي نو ته د شیطان سره جهاد کې او دریم نمبر کې جهاد مع الكفار والمنافقین د منافقانو او د کفارو سره جهاد کول دا بیا په سرور قسم باندې یو یو بالقلب چې په زړه کې به د هغه کفارو او هغه منافقینو چې هغه د دین د نړولو کوشش کوي د سي ارادي لري چې دا دین ختم کی او په دې دنیا باندې د طاغوتی چې کوم دین دی هغه غالب کی زوروري کی او هغه الهي دین حق دین د هغه د کمزوري کولو کوشش کوي نو تب په ځړه کې د خلکو سره دښمنی پاله البغض لله والحب لله هغه حدیث مزدا کم دغه دی چې مینه به د الله د پاره او بغض به د الله د پاره نو تب د کفارو او دغه منافقانو سره بغض او دښمنی په دې خاطر کې چې دوی زموږ دین دښمنان دي او دویم نمبر کې وو بل لسان په جواب باندې به د خلکو هغه غلطه اراده ګنده اراده به خلکو تخکاره کوي خلک به پوهه کوي په دې باندې چې خلک پوه شي او د په خلاف باندې ودرېږي او مبارزه وکړي او دریم نمبر کې بل مال مال به لګي دوی په خلدانه چې مال به ته په دین باندې راغونډې نه بلکې ته په دین باندې مال لګي چې ترڅو خلک د الله دین طرف ته راشي او ترڅو تانه هغه ګنده اخلاق هغه وزي په مال لګولو سره او څلورم نمبر کې بیا بلیاد یعنی که ضرورت پیدا شو توره ټوپک باندې دی په خلاف باندې راخلی او جنگي ور سره او بدني قرباني به وړاندې کې دا جهاد درېمه مرتبه وا او څلورمه مرتبه جهاد مع مع ارباب ظلم والمبتدعين د ظالمانو سره یعنی مشرکانو سره ظالم بیا د ظالم اوله درجه د شرک نه شروع کیږي ټول نه اول ظالم څوک دی مشرک نو بیا د مشرکانو نیولې څومره ظالمان چې دانه درجه دي قاتل شو غاصب شو دا ټول بیا پدې کې دي دا غوي سره جهاد کول دا غوي سره مقابله کول او مبتدعين سره یعنی هغه خلک چې هغه د دین اصل شکل ورانول غواړي او په دین کې نوې نوې کارونه د ثواب او نوې نوې کارونه دا رو باسل غواړي چې د دین هغه اصل شکل چې کوم صحابه نه پاتې دي پیغمبر نه پاتې دي هغه وران کی ته به د په خلاف باندې جهاد کین جهاد څو قسم باندې ودا دا به په درې قسم باندې دي یو بل ید اول به په لاسو باندې کې کوه سدي کیږي لاسو باندې منې کا د شرک نه د ظلم نه لاسو باندې منې کا د بدعاتو نه رسمونو رواجونو نه نارواو چې په خلکو باندې بوجي که په لاسو دی وسه نه کیږي نو فبل لسان په جواب باندې د دې رد وکړه خلک پوهه کا چې دا شینو ناروا دي دا د الله د دین مخالفت ده وغیرہ وغیرہ او که په جبه د وسنه کیږي د سیو حالات کله کله پیدا شي نو فبالقلب په لړ کې خو ورته بد وي په لړ کې به د شونو سره نفرت ساتي ځکه چې دا د الله د دین ورانول دي او د الله د دین تخریبول دي دا څلور مرتبه و د جهاد او درې منازل موږ بیان کړی و یو منازل ابتدایي منزل چې جهاد نه مخکې مجاهد لڅ پکار دي یعنی جنگ لا شروع شوی نه دی نو مجاهد لڅ پکار دي او دویم درمیاني منزل چې په جنگ میدان کې مجاهد له څه قاعده او اصول مراعاتول پکار دي او دریم اخیری منزل چې جهاد کله ختم شي یا فتح حاصل شي یا شکست خوړل شي به به مجاهد څه کوي نو په دې صورتونو کې سورې بقره ال عمران تر اعراف پورې ابتدایي منزل وضاحت کی په دې ځای کې درې خبرې ضروری دي مجاهد لپاره اول د مجاهد تربیت د مجاهد تربیت ته په دې صورت کې آیت نمبر 1 سلواویا کې لس صفات راوړو پنځه د عقیده سره او پنځه د عمل سره پنځه چې په عقیده کې راشي نو بوزدلی او بغیرتی به ختم شي او پنځه چې په عمل کې راشي نو سستی به ختم شي د انسان نه اغال ته وضاحت شوی بیان شوی او بیا دویم شی ضرور دی ملک اصلاح سیاست مدني عربی کې وته ویل کیږي سیاست مدني دې ته ویل کیږي چې د خلکو د عقیدو اصلاح کې او خلکو له دسې یو زمينه برابره کې چې هغه د الله د کتاب او د قران د قوانینو لاندې ژوند تیر کړي دې ته ویل کېږي سیاست مدني دې لپاره الله څلور قوانین شروع کړی دی پای کې دریم قانون کې موږ روان یو اول قانون آیت نمبر یو سلو اتاویا او نهاویا کې وو چې القصاص من الظالم ظالم نه بدلا غستل ظالم نه قصاص غستل کاغه ظالم ک قتل کړي ک بل کوم ظلم کړي دا غنه باید دا غظلم بدلا واغستل شي ځکه چې په کمل کې قانون د قصاص نه هغه ملک ظلم عام شي او چې کمل کې ظلم عام شي نو هغه ملک بیا پاتې کېدې نشي هغه هغه هغه نظام پاتې کېدې نشي په غزه کې او خلک به جهاد څو کې دین خدمت به څو کې توحید لپاره به خدمت وکړي رسالت لپاره به خدمت وشي قران لپاره به خدمت وشي او آخرت لپاره به خدمت وشي نو دا اول قانون القصاص من الظالم دویم قانون آیت نمبر یو سلو اتیا نه دواتیا پورې یعنی درې آیتونو کې اتیا یو اتیا دواتیا کې دویم قانون راوړو تقسیم الاموال بالقانون شرعیه مالونو تقسیم کول په قانون د میراث باندې هغه قانون د میراث چې په کوم شریعت کې معلوم دی ځکه اکثره فساد چې ده دا د مال د وجې نه په میراث باندې ورونه خپل مینس کې دشمنان شي تر وراره په خپل مینس کې دشمنان شي خورې ماما په خپل مینس کې دشمنان شي نو په دې وجه الله دا قانون کې خو چې په میراث کې د هیڅ اختیار نشته بس میراث به تقسیمیږي په هغه طریقه باندې کوم چې الله د اختیار الله سره ده او الله چې کوم قوانین مقرر کړي میراث لپاره په قوانینو به مال تقسیمیږي نو هر څوک په خپل برخه خوشاله وي ځکه الله مقرر کړی دي بیا وی څوک هم دا نه وی چې مال زیاته ملاو شو بل به مال کم ملاو شو دا جنجال به ختم شي او دریم قانون شروع ده حکم الصوم لارتباط النفس آیت نمبر 103 اتیانه تر آیت نمبر 108 پورې په دې کې دروجي حکم دی چې د پاره د تړلو د نفس چې نفس وتړل شي ځکه د انسان چې وږي کیږي د د نفس خواهشي د بل حق له ځان غلې کوي د بل حق خوري دا رنګ د نفس دونه وږي شي چې د بیا حقوق العباد نه پیژني چیرې د چا څه حق دی او باید ورته ملاو شي نه به د صرف خپل ځان پیژني او خپل ځان مړول غواړي نو په دې وجه من الله وی چې روزه ونیسي چې نفسونه ما د لوګي نه بچي او کوم حرس چې په نفسونو کې دا کنټرول شي یو پکې دا فائدہ و بل فائدہ پروژه کې دار چې دی کې د جهاد او تربیت هم ده سړی انسان د لوګي سره عادت شي لګ نو که سبا یو لوګ راشي سخت حالت راشي انسان به عادتي چې غبنو باسي الله صبر وکي الله ته پرونی سبق کې آیت نمبر 115 اتیا کې بیا علت بیان کړو د رمضان د میاشتې د برکتونو چې د رمضان میاشت د دونه برکتونه ځکه ملاو شوې دي چې انزل فيه القرآن چې په دې کې الله ما قرآن نازل کړو ځکه مې دونه برکات او دونه خیر ورکړې د میاشت ته او عظمت د قرآن کریم بیان کړو نننی سبق کې آیت نمبر 116 کې دویمه سپاره آیت نمبر 116 په دې کې الله دا آیت چې ده د تویل کېږي ادخال الهي موږ سره بعض خلک اصول کې نه اصول کې موږ دا ټول قاعده او اصول د تفسیر د لپاره چې ضروری هغه موږ ویلې وي ان شاء الله که بیا موقع وا د نوی کسان به بیا کله هغه هغه باندې ځان پوي کی ادخال الهی دې ته ویل کیږي دې ته جمله معترضم ویل کیږي مفسرین وته جمله معترضم وی ادخال الهیم وی او نور څه القابات مشته ده خو مشهور دا دو دي یو ادخال الهی او یو جمله معترضه جمله معترضه څه ته ویل کیږي یا ادخال الهی څه ته ویل کیږي دا دې ته ویل کیږي چې مضمون رواني لکه دلته اوس د روجي مضمون روان دی د روجي حکم روان دی پاغه من الله تفصیل شروع کړی دی وضاحت شروع کړی دی او مینس کې د یو آیت راشي چې دا آیت تعلق دغه مضمون سره نه دا غي آیت تعلق مضمون سره نه یعنی د مضمون نه وتل یو خبره پکې الله شروع کی دی خبرې ته ویل کېږي ادخال الهي کاغه یو آیتي کدو آیتي کدرې آیتي خدای کې لس آیتي په سورې عنکبوت کې د دې مثال ست نور سورتون کې بیا ورسره ورسره ان شاء الله مونږه نخې کو چې د ادخال الهي آیاتونه دي لیکن د ادخال الهي اسی ابس ناراضي چې اسی بس الله یو خبره بل خواته بوزي او هغه اصل مضمون پرېګدي او بل خواته یو بل خبره شروع کینا اصل کې د ادخال الهي کې تسلی وي یا خو تسلی ورکي دغه مضمون مطابق یو ډاډګیرنه ورکي یا په دې کې شوبه ای په دې مضمون کې داغه شوبه جواب ورکړي په دې کې نو په دې وجه باندې الله ادخال الهي اغوند آیاتونه کله کله په مینس کې راوړي لکه ور یو سړی خبره کوي عام بولچال کې نو چې یو خبره کوي کوي کوي نو مینس کې خبره ور یاد شي چې هغه خبره هغه مینس کې کوم خبره دی داغه تعلق دغه د بحث سره نه دی چې د د کوم بحث روان کړي دي لیکن دا مینس کې دا خبره دا د بحث نه وتلی خبره لیکن دا خبره دی ضرور ځکه غني چې دا بحث یو قسمه منظم کی دا خبره چې درانی ولې ده چې دا د خپل دا خبره منظم کی او د مینس کې یو خبره چې د تر یاد شي دی وکی چې خپل هغه بحث چې دی یو یو سړی ور باندې پوهه کې په خپل خبره باندې نو په دې وجه منځل ته الله دا یو آیت چې مان نو ویلې تلاوت مې کو آیت نمبر 114 اتیا دي ته ویل کېږي ادخال الهي د دې آیت تعلق د نمخ کشتر شته او نو روس تر سره سره شته ځکه مخکم د روجي مضمون روان دی او بیا روستم آیت نمبر 30 یانم د روجي خبره روانه ده د روجي هغه تفصیل وضاحت الله کوي لیکن دا مینس کې یو آیت کې الله بل خبره وچړله بل خبره الله اوس دلته بیانوي شروع کړله د دې څه مقصد دی اصل کې پدې کې تسلی ده پدې ځای کې تسلی ورکې مخکې آیت کې وی آیت نمبر 15 یا کې چې ولتکبر الله علی ما هداکم اخره کې او دې لپاره مې د احکام تاسو باندې لازم کړه بعضی احکام مې در باندې فرض کړه او د هغه تفصيلات مې درته بیان کړه د دې لپاره چې لوی وګڼي تاسو الله نو شوبه راتله یو سوال پیدا کیدو چې یاره الله دومره لوی دی دومره لوی ذات ته کنه نو په دنیا کې خود لویانو خلکو قانون دا دی چې څومره په دنیا کې یو کس لویږي داغه مرتبه زیاتیږي نو هغه مره خلق هغه ته لاسرسي نشي لرلې خلکو سره تعلق کمیږي بیا چې وسره بیا چې وسره ملاقات کې نو وخت باخلي مخکنه ډایرک وسره ملاقات نشي کولای ان هغه سره هغه د ملاقات کولو سلسله چې وا هغه ورورو سختيږي نو آیا الله دومره لوی ذات دی آیا دا غسرم د ملاقات او د خبرې کولو سلسله دومره سخته ده لکه دنیا او سره کم قانون دی شبهه ده شبهه ده کنه سوال دی آیا دنیا آیا الله لبه موږ کومه وسیله ګورو الله لبه موږ مثال خبره یو ټیم مقررو چې سوال ته نه وکړو دلته اوس دغه شبهه جواب کوي چې نه الله نږدې ده به ان شاء الله وضاحت کوم اول دغه ربط واور چې د آیت د دې مضمون سره ربط چی شری اول په دې معنی ځان پوي کوي یو ربط دا ده چې دلته د شبهه ازاله کوي چې المخ کې ویل شو چې الله لوی ذات دی یا لوی اومنه نو دلته داغه نو الته شوبه راتله چې الله دومره لوی دی کنه نو هغه ته خو ډایرک سوالم کې دی شي لګ لکه ستونزمنی لکه دنیا کې څنګه لویانو سره تعلق غشي سخت شي آیا الله سره دومره سخت دی کنه سره کم حساب به دلته اوس داغه جواب کوي چې نه دغه سینه ده یو ربط خو دا دی دویم ربط دا دی دویم ربط دا دی چې په دې ځای کې په دې ځای کې الله تسلی ورکړي مخلوقات ته تسلی څنګه ورکړي چې وایزا سالک عبادي او کله چې پښتنه وکستانه بندگان زما چې الله نږدې د دې ځکه شان نزول بیانې علما شان نزول دا ده چې په نبی علی السلام نه صحابه پوښتنه وکړه دا یو دا یو ربط ما په خل د یو ربط د بس دغه مخ کې چې ما ویلې دا دویم خبره چې د شان نزول ده چې د صحابه او د نبی علی السلام نه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله اقریب ربنا فنناجیه ام بعید فنناديه یا رسول الله آیا الله قریب ده چې موږ هغه نه پورورو باندې سوال وکړو ام بعید فنناديه او یا ک الله لري ده چې په تیزه تیزه تنه سوال وکړو دا یو سوال د پیغمبر نه وشو نو دلته اوس الله دغه جواب کوي و اذا سالک عبادي او کله چې پښتنه کوي ستانه عبادي زما بندگان اني زما بارکه چاله نږدې دی او کله دی لکه ما چې اوسوي صحابه چې کومه پښتنه کړې و زموږ استاد زین کوم دا سوال راتلی شي چې الله دومره لوی ذات دی نو آیا الله نږدې دی کله دی ډایرکټ نه سوال وکړو او کنه ډایرکټ د سوال په کومه طریقه بلې چې موږ ته خودل شي الله وی وی ذا سالک عبادی او کله چې پښتنه کیستانه بندگان زما انی زما بارکه نو فینی قریب نو ورته وایا دا فاچره بیا مغه قاعده ده چې په هزار داخله ده یعنی فإني نو زنځ دی یم الله وی فإني قریب پس یقینا زنځ دی یم څنګه نږدې یم نو بیا په سورته قاف کې سورته قاف وګورئ په شپږشتمه سپاره کې الته د دې تفصیل شوی چې الله څنګه نږدې دی الته یو قسمه مثال بیان کړی د الله د نزدېکت سورته قاف ګوره سورته قاف آیت او د دې آیت سره تړل شوی دی دا باید تاسو ځان سره لیکلی څوک چې لیکل کوي نو دا د آیتونو وسغه ربط او تشریح وضاحت ده ځکه نوی نوی کسان راځي هغه د پاره د خبره ځکه بار بار کوم چې دا د څه ونه غنې چې دا بس اسه اسه موږ آیاتونو له خو د خوځو راځو نه بلکې دا د آیاتونو تشریح دی یو قسم تفسیر القرآن بالقرآن دی د قرآن یو آیت تفسیرول وضاحت کول سورته قاف وګوره آیت نمبر 14 شپږشتمه سپاره کې ده پانی اور اور اړوي خدای قران مجید چې ونش کیږي آیت نمبر 14 15 رکو وګوره د شپږشتمه سپاره 15 رکو سره لاندې آیت ده په 15 نمبر آیت باندې 15 رکو ده او بیا لاندې 14 نمبر آیت ده نو تفسیر القرآن بالقرآن دی ته ویل کیږي چې د قرآن یو آیت ته واضحه کې تشریح کې د قرآن په بل آیت باندې نو آیت نمبر 14 وګورئ ولقد خلقنا الانسان او په تحقیق سره پیدا کړی دی موږ انسان ونعلم ما توسوس فی به نفسه او پویګو موږ ما پاغه سبانه توسوس به چې وسوسه اچي به دته نفسه نفس د یعنی د انسان ته چې د نفس کوم وسوسه اچي الله وی زه په هغه وسوسه پويګم یعنی د انسان په دې زړه کې یم پويګم په انسان باندې چې د پرړه کې څه تیریږي را تیریږي ونحن اقرب الیه من حبل الورید او او منګه ونحن او منګه اقرب نږدې یو الیه د انسان ته من حبل الورید د رګونو د مرۍ نه د رګونو مرۍ ګوره دې زړه ته څلور والونه راغلي غټه دوه والونه وینه راوړي زړه ته او دوه والونه وینه وباسي خارجي پاکه وینه د نور اعضاء ته رسي مغزو ته او لاسونو خپو ته او نور بدن له نو دغه دوه والونه چې زړه ته راغلي دي دا وینه راوړي بدن ته هغه ګنده وینه راوړي او زړه بیا پاک کی هغه وینه نو بیا دوه نور والونه دي چې پاغي سره نور بدن له پاک وینه سپلای کیږي نو بیا په دې دوه والونو کې چې کوم دا دوه والونه دي دا وینه سپلای کوي بدن له په دې کې دا یو وال چې دا د برنې حصے ته وینه سپلای کوي او دا یو وال چې دا لاندې نه حصے ته وینه سپلای کوي نو الله وی نو د زمونږ د مریض چې کوم رګونه لاړ دي دا رګونه د ځنه لاړ دي ډایرک او زمونږ سر لا چې کوم وینه خيږي دا دا دا ورید چې د رګونه دي او د دې خپل نمونه دي ځان لته په طب کې څنګه طرف ته موږ نه ځو خدای مری کې چې کوم والونه لاړ دي لته چې الله کوم یاد کړی دي دا غرګونه دي چې دا سر لوینه خيږي په دې وجه باندې وګورئ نن سبا نن د نن طب وی کنه وای چې کبه کړي سر لوینه ونه رسیږي نو هغه هغه مغز چې هغه نو مشکلات ډیر پیدا کوي کمزوري وي او ټینشن مي او نور مسلې ودان پیدا کیږي په دې وجه باندې موږ چې سجده کله کوو نو په سجده کې د غوینه خو د برنې سي تر رسیږي په دې سجده کې ځکه ته خوړه خو پم کوي لیکن کله چې سجده وکړي نو زړه د پر اسانه شي زړه مخ کار کوي او سر لمبینه ورسیږي نو انسان ور سره فرشي دماغ ور سره تازه نو الله وی دغه رګ دا کوم رګ چې سر لوینه خېږي نو دغه زه دغه رګ نم نږدې ما د مایکونو بند کې څه تل خپل مایک خلاصوي مایک بند کې سبق لغو غونی سي نو زه بندوم او تاسو خلاصوي زه د باندې مایک بندوم ته څوک دی نه پوهېږم دلته ما سره سیستم شته دی زه بندوی شم نو الله وی زه داسې نږدې یم نو دلته الله وی فإني قریب پس یقینا زه نږدې یم څنګه نږدې یم هغه د شیخ رک نه نږدې ملوي چې دومره یو ذات تا سره نږدې وي نو هغه ذات ل بیا د بل لارې راتلو حاجت شته ته د بل لارې وتراشي یا کوم وسیله ورته ونیسي نه و اذا سالک عبادی او کله چې او کله چې پښتنه کوي ستانه عبادی زما بندگان انی زما بارکه فینی قریب پس یقینا زنیزدې بل دې کې د الله یو بل طریقې کار لګوري الله دا نه دی ویلي چې فقل اذا سال فقل اني قريب پیغمبر مینس کې نه دراوړي چې پیغمبر ته وته وایا نه ډایرک خطاب کړي موږ تاسو سره په دې ځای کې ډایرک موږ تاسو ته مخاطب شوی دی الله چې فإني قریب زنس دی ما د نه دی ویل چې پیغمبر ته وته وایا چې زنس دی ما یعنی دغه پیغمبر واسطه هم د مینس نه دلته لري کړی دا څه مطلب یعنی په الله سره زموږ تاسو تعلق دومره نږدې دی چې په دې کې د هیڅ واسطه هم نشته ده په دې وجه باندې الله ډایرک موږ تاسو ته خطاب پر دې تاسو ته نږدې یم اجيب دعوت الداعي په دې کې لږ تفصیل له وضاحت ده تفصیل دا ده چې بعض خلک خاص کل مشرکان دا غوي دا عقیده ده چې څوک الله لا بغیر د وسیلې سوال کوي وسیلې څوک دي وسیلې اولیاء دي پیغمبران دي نیکان خلق دي وغیرہ وغیرہ وای څوک چې بغیر د وسیلو الله نه سوال کوي دا مشرکان دی وي یعنی په دې خلکو باندې کفر ټاپه لګي چې دا کافران دي بلکې د شرک ټاپم نه بلکې د کفر ټاپه ور باندې لګي په دې باندې کتابونه د مشرکانو گوادي چې دا خلک څوک چې الله ته بغیر وسیلې نه سوال کوي دا وی کافران دي نعوذ بالله نو کدا چې شی بیا خو قران کې څومره پیغمبران چې الله بیان کړی دي لکه اول ورځ مونږه د سورته انبیاء غیتونه راوړي راړولی وکنه چې پای کې نوح علی السلام الله له سوال کړي زکریا علی السلام الله له سوال کړي ایوب علی السلام سوال کړي یونس علی السلام سوال کړي بیا خو نعوذ بالله نعوذ بالله ټول کافران شو ځکه هغه ډایرک الله له سوال کړي دعا ربه دعا ربه دعا ربه ډایرک الله له سوال کړي نو کافران شو نعوذ بالله نه ګوره دوه قسمه وسیلې دي په دې مندا د عقیدې سره تړلې خبرې دي په دې من خزان پوي کې او زه او خو ولي کې ځان سره ځکه مې دا یو آیت نه نو ویلې چې دا یو آیت په ویم بس ته دوه قسمه وسیله ده یو ته ویل کېږي وسیله شرکی او یو ته ویل کېږي وسیله شرعي وسیله شرکی یعنی هغه وسیله چې هغه د شرک وسیله ده او دا عقیده د نوح علی السلام نواله تر قیامت پر څونه مشرکان دي د ټولم دغه واکې دی د مکی مشرکانو دا کېده اوس ان شاء الله قران آیتونه به وګورئ تاسو دې ته ویل کېږي وسیله شرکی شرکی وسیله کومه یو ده چې د مشرکانو دا عقیده وي چې موږ الله نه سوال کوو موږ الله ته متوجه کیږو نو نو د یو وسیلې د لارې لکه سورته یونس وګورئ یو لسمه سپاره یو لسمه سپاره سورته یونس آیت نمبر 13 ويعبدون من دون الله او عبادت کوي دا مشرکان من دون الله بيد الله نه ما د هغه چا عبادت کوي لا يضرهما چې نقصان ورکول شي دوی ته ولا ينفعهما او نه فائدہ ورکول شي دوی ته ګوره لا یزرهم د جمع راوړه چې لا یزرهم نقصان ورکول شي دوی ته ولا ينفعهم او فائدہ ورکول شي دوی ته ويقولون او وای دا مشرکان چې ها اولائے دا حضرات کوم حضرات دا کوم حضرات چې موږ الله له وسیله کوو دا نیکان خلق عزاو لا تعزاو دا چې کوم د مکه مشرکان چې کوم الہو نو چې نبی اسلام بوته وی چې داریک الله نه سوال کوي دوی به وی چې ويقولون او وای دا مشرکان چې هاولای دا حضرات چې دا لات او منات او عزا بل او بل او بهبل بابا شفعاؤنا عند الله سفارشیان دي زمونږ د الله سره د زمونږ سفارش موږ دوی ته سوال کوو دوی الله لزمونږ سوال وړاندې کوي امدغه عین عقیده امدغه نن د مسلمانانو د مسلمانانو ده و چې موږ اولیاء ولزو نو اولیاء او قبرونو سره روحونه وی وي څوک وي ژوند دي په قبر کې زمونږ ویني او گنجش نشینت بر قبر مردا بدانت ماده نر او دومره وي طاقتوري چې چنچړه په قبر باندې کینی نو دا مړې پویږي چې دا نر دی او کدا خزه ده چنچړه په دې پویږي چې دا نر دی او کدا خزه ده نو مونږ دوی ته سوال کو او دوی بیا الله له سوال کوي الله وتوي الله لوي چې ور پلان کې زما زما مرید او زما عقیدتمند راغلو دا سوال کړو لہذا دا قبول کا دوی د عقیده ده وی الله بیا قبولې خامخه ځکه دا الله نه زوري دي کنه کان خلق دي ويقولون او اي مشرکان چې هاولای دا حضرات چې دي شفعاون عند الله سفارشيان دي زمونږ د الله سره لکه سورته زمر وګوره اوس سورته زمر د دروشتمه سپاره کې التم هم د دغه عقیده وضاحت شوی دی چې دا عقیده خود مشرکانو ده آیت نمبر 3 سورته زمر 14مه سپاره ده د 14مه رکو ده د دروشتمه سپاره 14 رکو دروشتمه سپاره سورې زمر شروع کی او دریم نمبر ایت وګورئ لاندې الا لله الدين الخالص خبردار خاص الله لده دین خالص یعنی که دین څه ته ویل کیږي دین مجموعه ده د صحیح عقیده او د صحیح عمل دا به خاص الله لکه که عقیده ساتي نو خاص په الله به ساتي او که عمل کې اب خاص الله د پاره کې علا لله الدين الخالص خبردار خاص الله له دین د خالص په دین کې الله سره بل مشرک کوا بل سره مې یو ځای کا برابر وا ولذي چې یو خو الله لم سجده کې او بل خو یو انسان لم سجده کې یا د انسان قبر ته سجده کې یا یو بت ته سجده کې یا المرس بوګبې ته سجده کې یا نور شین ته سجدي کې دا الله سره تا برابر کو دا رنګه یو خو الله لم आवाज کې چې یا الله مدد یا الله مدد او بل خو وی چې یا علی مدد او یا رسول الله مدد او یا لوی ځوان را ورسیږي او یا د بغداد ویران شهر را ورسیږي دا دا کلمې وي دا خو تا دین خالص نه کو الله لا دا خو تا الله سره یو شریک کو په صفت کې پر په صفت درامد کوو کې شرک په دعا چې وته ویل کیږي نو والذین تقص وضاحت کوي خدای مشرکان د عقیده والذین اواکسان اتخذو چې ویني ول من چې نیولې دي من دونه بيد الله نه اولیاء ګور اولیاء الفاظ ویلې چې نیولې دي بيد الله نه اولیاء اولیاء اولیاء نیولې دي ګور ځکه اولیاء ځکه وي چې دغه څومره کبوت پرستی شروع شوې ده او کبر پرستی شروع شوې ده دا د دې ټول بنیاد اولیاء پرستی ده یعنی امام بخاری رحمت الله علیه په تاریخ کبیر کې امام بخاری ډیر لوی انسان دی هغه په تاریخ کبیر کې هغه لیکي د نوح علی اسلام د قوم باره کې و د نوح علی اسلام په قوم کې اول شرک شروع شوی دی او دغه پنځه بوتان چې د نوح علی اسلام په کور کې وت سعا یو کیود نصر دغه سي څنمونه و په سور نوح نوح کې دغه نمونه یاد شوی دي ان شاء الله نوښتمه سپاره سور نوح کې براشي نو دغه پنځه نیکان خلک چې و دا وی نیکان خلک وو نو وای دا چې کله وفات شو امام بخاری وی نو شیطان ته موده بعد راغو د خلکو ته چې تاسو نو خامخا نیکان خلک او نیکان خلک خلکو پسې خلک خپي شاګردان او بچی مچی او کام پسې خپي نو شیطان د انسان په شکل کې راغو وې د خلکو ته وی چې تاسو ولې خپي نو د خلکو ورته وی چې یاره دا نیکان خلک دي زموږ مشران دي دا وفات شي موږ دوی پسې خپيو شیطان ورته وی چې زه تاسو ته دې شکلونه جوړ کما نو به امام بخاری وی شکل نه یا وته بوتان جوړ کړ او یا ورته په دیوالونو کې رسمونه جوړ کړ والله ولم ارز رقم چو خو د دوی شکل نه وته جوړ کړ په یو طریقه باندې نو بیا بل پیړۍ کې کله چې هغه پیړۍ تیر شو د خلکو به د اولیاء او شکلونو ته قتل خوشاله دل به وای کله چې دا پیړۍ ختمه شو بل پیړۍ راغله نو بیا شیطان د انسان په شکل کې راغو او ته او ورور دا تبلیغ شروع کو خلکو ته چې تاسو ولې عبادت نه کوئ نو خلکو کې ځکه ځکه جهالت عام شو کنه پیغمبر لا بل نور راغله نوح علی السلام نوح علی السلام لا نور راغله نو دینه مخکې ادریس علی السلام او دغه شیش علی السلام خلک وي دغه پیغمبر پیغمبران تیر شوی دی څوک وي څوک وي ادریس علی السلام روسته تیر شوی دی والله علم بس الله ته معلومات شته نو وی شیطان بل پیړې کې بیا راغو چې کله جهالت عام شو او علم ختم شو شیطان راغو چې تاسو ولې عبادت نه کوئ خلکو ورته موږ د چا عبادت کو وې دغه نیکان خلک دي کنه تاسو مشرانو به دې عبادت کوو وې دې جن د شرک سلسله امام بخاری رحمت الله لیکي په تاریخ کبیر کې چې دې جن د شرک سلسله شروع شو اول دغه ځکه بت پرستی شروع شو د تشینه د اولیاء پرستینه یعنی هغه د نیکانو خلکو شکلونو ته سجدي شروع کړي او دا کیده شروع شو چې دغه ته د روحونه راځي او د زموږ سوالونه الله لوړاندې کوي نو دلته وګوره خان والذین اوا کسان اتخذو چې نیسی من دونه بيد الله نه اولیاء مددګاران اولیاء یعنی اولیاء ځان ته کړي مدد مددګاران کړي یا علی مدد یا لوی ځوان را ورسیږي او پلانکی بابا را ورسیږي بیا څه وی چې ته وته وی چې ګوره دا شرک ته دا مکوه نو جواب یې څه دی چې ما نعبدوهم من عبادت نکو د اولیاء هم راوړو کنه هم نو باز خلک دوکه ور کوي وې دینه مراد بوتان دی وي اولیاء نه دي نو موږ وایو چې خدا هم په عربی کې بوتان د فرق نه راځي ځکه بوت چې غیر عاقل دی او هم چې دا د عقلمندو د پاره د هغه استعماليږي ضمیر استعمالیږي هم ضمیر عقلمند د پاره استعمالیږي غیر عقلمند د پاره نه استعمالیږي او بوت خو عقل نه لري بوت خو غیر عقل دی کدلته مراد بوت وي نو بیا به جمله دسه وي چې ما نعبدوهن ځکه هن ضمیر شله دا غیر عاقل د پاره پاره به استعمالي علماء په دې پويږي چا چې دا قاعده ویلې سر په نه هوا دلته هم راوړې ده چې ما نعبدوهم هم نه مراد بوتان نه دي هم نه مراد هغه اولیاء دي د کوم اولیاء او شکلونه چې جوړ کړي وو د مشرکانو په مکه کې درې سو شپېته بوتانه جوړ کړي وو په بیت الله شریف کې یې وو په دې کې حبل بابا حبل بابا څوک حبل بابا د آدم علی السلام هغه حابیل چې کوم زوی وو چې قتل شوی او قابیل قتل کړي وو په سورته مائده کې به دا هغه واقع راشي د آدم علی السلام د دوه زامنو نو حابیل په نوم باندې دوی یو شکل جوړ کړو یو بت جوړ کړو او نوم پیغه حبل بابا دا د ابراهيم عليه السلام ځان ته یو بت موجود په بیت الله شریف کې د نوح عليه السلام غالبا ځان ته یو شکلو او په دغه طریقه باندې 315 د د منات عزا او لات د ټول نیکان خل... نیکان خلکو او امام بخاری بیا ورسته د مکی د مشرکانو دغه اولیاء چې کوم دي دوی باره کې ملي کې چې دغه پنځه دغه کوم چې لات منات عزا دي د نیکان خلکو یلو تسوی کا د حاجانو خدمتونه وکول دا چې کلم رشو د دې بوتانه جوړ کړو په بیت الله کې کې خو چې دا خو زمونږه وسیلې دي الله لا نو ګره هم راوړو هم کې اشاره کوي هغه اولیاء او ته ابو تان او ته نه د بوت خو فرضي شی دی بوت خو جوړیږي په یو چی شي باندې نو بوت جوړ شوی د یو د یو چا په نوم دی نو ما نعبدوهما منګه عبادت نکو د اولیاء الا ليقربون الى الله مگر دې لپاره چې نږدې کې مونږه الله لا زلف په درجو کې مونږ ډېر کمزوري او ګناګار یو او دا نیکان خلک ډېر لوی خلک دي ډېر نیکان خلک دي نو مونږ دوی ته سوال کوو او دوی زمونږ سوالونه الله له وړاندې کوي او مونږ الله له په درجه کې نږدې کوي الا ليقربون مگر دې لپاره چې نږدې کې مونږه الا الله الله لا زلفا په درجه کې دا د مشرکانو عقیده و چې دا اولیاء موږ دوی ته سوال کوو دوی الله له سوال کوي او موږ الله ته دا دې ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي وسیله شرکی په دې معنی قران رد کړي دي په دې معنی د پیغمبر اسلام د مکی د مشرکانو سره لانجه و پیغمبر اسلام د دیار لسکاله چې ویل ټکول وخوړل او مرګري شهیدان ویر کړه اسی ویر کړه په موزه او دس باندې مونږ او داس باندې خو نه دی ور کړی مونږ خو هغه ټیم کې نه فرض نه زکات فرض نه حج فرض نه jihad فرض یو حکم فرض نه په دغه ټیم کې په 14 کلنې عمر کې په 14 کال باندې مونږ اول فرض شوی دی پوه شو بیا ورورو روزه فرض شو زکات بیا ورورو jihad او دا ټول احکام فرض شو 14 کال پیغمبر اسلام په دې مسلو باندې جنجال کړي د مکه او مشرکانو سره پوه شو نو دې ته ویل کېږي وسیله شرکی او وسیله شرعي کومه یو ده وسیله شر... یعنی شرعي وسیله شریعت کومه وسیله جایز کړې ده او کومه یو ده نو هغه په سوره اعراف کې براشي ولله الاسماء الحسنى فدعوا بها او دا الله خولي خولي نمونه دي پاغه نمونه سره الله نه سوال کوه دا که مریضي نو یا شافي که پزان پرده غواړي ذلیل کیږي نو یا ستار قرض غواړي نو یا رزاق دارنګ ک بل کومه مشکل دین د الله خپل خپل نمونه دی غو نمونه یادوا او سوال کوه د الله نه او یو وسیله یو یو قسم ده چې د الله خپل خپل نمونه الله له وسیله کې وړاندې کې چې یا الله ته ستار ذات ما باندې پرده راوله یا الله ته شفا ورکون کې ذات ما مال شفا راکې یا الله ته رزق ورکون کې ذات مال رزق راکې همدا رنګ ورځه او پس نورم د الله نمونه ته الله له وسیله کړ یو وسیله چې دا شرعي هغه په بخاری شریف کې یو حدیث ته دا غینا داغه اثبات شوی دی په بخاری شریف کې یو حدیث راځي و چې په بن اسرائیلو کې درې کسان وګدا کې سره ځای لنډ وېما ځکه ټیم نشته درې کسان په بن اسرائیلو کې هغه تیریدل په یو غرونو باندې بچی تلب نو یو غار کې بند شو د غار هغه خله چې وا پاغي باندې یو غټ تیګر هغه او هغه غار بند کو او دا درې کسان چې په دې غار کې ایثار شوی نه نه نو د درې واړو د نیکان خلکو د درې واړه او یعنی مطلب موحدین خلکو عقیده سم وي نو د درې واړو خلکو سوچ درې واړو کسانو سوچ کو ملګرو چې الله لبه وسیله وړاندې کو د خپل عمل نو دی یو وی چې ما خو د مور پلار خدمت ډیر کړی دی اوګه د حدیث ته ما به وی شو دی به ما خپل بچو نه ور کولې ترڅو به چې مور پلار نه وراجګ شوی بچی براته جړل بچو می ما به غول نه ور کولې نو مور مور پلار مې چې راجګ شو بیا به اول مې مور پلار باندې سکلې بیا به بچو باندې سکلې هندونه مې د مور پلار خدمت کړی دی نو یا الله که زما دا عمل ستا خوخي او ته مانه په دې عمل باندې رضا شوی وي یا الله د عمل خپل تا د په وسیله کومه او یا الله موږ د دې غار نه وباسي نو حدیث کې راځي په بخاری شریف کې نبی اسلام فرمایي چې دا غار دغه د تیګه چې وا د لږ غونته وخوځیدله وای بیا د دریم مرګري چې د دویم مرګري سوال وکړو چې یا الله ما سره یو کس مزدوري کوله او دا هغه مزدوري مثال خبره نن سبا به څه ویو چې 1000 روپۍ د ورځې کېدلې نو هغه ما سره څو ورځې مزدوري وکړله او مثال خبره 15 ورځې او 15000 روپۍ ما سره شوې اسی مثال تاسو پویم په دې معنی نو دا کس لمه چې کله 15 ورځې بعد 15000 روپۍ مزدوري ورکوله د مزدور وچ دا خو زنه خلمه دا خو کمی دي مال مثال خبره دی وی ورځي یو نیم زر راکا یعنی مطلب ونیم زره مال را کټولې وې ما ورته چې ک 15000 اخلي والا کني زیات نه در کومه په دې کې هغه مزدور ما سره وران شو او ما نه لاړو هغه مزدوري وانه غست او لاړو چې دام دنه نه خل مزه او لاړو خپه شو رانه وې ما څه وکړه وې ما دغه 15000 روپۍ را واغسې دغه مزدور دا مې ونه خوړې بلکې دې باندې مې چيلې واغستې په دې 15000 باندې او هغه چيلې دومره ډېرې شوې وخت سره چې غاټ رما دغه نه جوړه شوه وې ډیر مو د بعد یو څو کال بعد هغه مزدور راغو ماله او مال وی چې ډیر مجبور یم په یو څو کال مخکې تاسو سره ما مزدوري کړې و تا مال 15000 راکولې او ما تا نه ډیره غوښتلې او بیا موږ تاسو په دې کې وران شو سره زلاړه مغه 15000 مم تعالی پرې خوې د لحاظ نن ډیر مجبور یم هغه 15000 کدي را کړم کنه زما کار به وشي وی ما ورته چې هغه رمه ګوره هغه ټول رمضان سره بوزه وی ما ته حیران شو چې ټوکې را پورې مکوه ریشخند را پورې مو واسره خپل 15000 روپۍ مې راکې ما لوي چې دا هغه 15000 روپونه دا رمه جوړه شوې ده ما ستا هغه 15000 روپۍ دا یو چيله واغستو بیا مطلب چيله او د درې چيلي مو واغسته او دا رمه ته نه جوړه شوې ده لہذا د ځان سره وې ټول استاده هغه ډیر خوشاله شو ا مزدور ځکه ډیر غټ مال وکنه مطلب د 15000 روپۍ ځای د 3 لک روپۍ ملاوي شي ډیر خوشاله شو هغه نو دا سړی وی یا الله کما دا عمل چې دغه د مزدور پیسې مې ونه خوړې او دله مې الټا یو کاروبار کې بند کړې مثال خبره کدا عمل زما ستا خوښ شوی یا الله موږ د دې مشکل نه وباسه وې دغه غار چې لګ نورم کلاو شو نو دغه درې ملګری وي چې درې ملګری دغه یو څو کار کړو اورشته د ویل چې مال می تر لور پیسې غوښتلې او ما ماته نه زنا مطالبه کړې و اوس غالبا زه دغه ذکر غلطي کوم خو بهر حال د درې مرګریم چې ده بس یو عمل کړو الله رضا ده پاره نو هغه سوال کو یا الله چې زه د خپل عمل تعالی وسیله کې وړاندې کوم نو که زما ته موږ ناراضه وي نو زموږ د مشکل نو باسه نو د غار هغه تیګه چې ولر شو الله خلاص کړل او دا خلک دا غر نه وتل دا بخاری شریف کې صحیح حدیث دی ښا کمزوري حدیث نه دی نو دا د ته ویل کېږي شرعي وسیله نو شرعي وسیله څو شوي دوا یو خپل عمل ته الله وسیله کې وړاندې کې چې یا الله ما د فلانه عمل کړي کته ما نه په دې عمل رضا شوی وي او ما ستا رضا د پر د عمل کړي وي نو یا الله موږ د مشکل نه خلاص کړي دغه تکلیف نه مو باسي خپل سوال به الله لوړاندې کې یو دا شرعي وسیله ده جایز وسیله ده د کې شرک نشته او دویمه چې د الله نمونه د خولي خولي نو هغه نمونه کې چې کوم تکلیف پتا باندې ده نو هغه تکلیف مناسبت سره نوم خوخ کا او الله نه سوال کوه هغه نوم ډیر وی او الله نه پغې من سوال کوه چې یا الله او مثال خبره وسړې ده هغه په ځان باندې پردره هغه رسوا کیږي په یو ځای کې په معاملې کې او دی وی چې زه رسوا نشم په ځان باندې پردره واستل غواړي نو د الله یو نوم دی ستار پرده را وستون کې نو د سوالو کې چې یا ستار یا ستار رسوا کیږم یا الله پرده را منرا ولي رسوا کیږم یا الله پرده را منرا ولي نو کدا سه سوالو کې هغه سوال به الله قبول کړي ان شاء الله امید ده دې ته ویل کېږي شرعي وسیله او یو ده یو بل وسیله مشته شرعي چې یو ژوندې سړی یو ژوندې سړی د سوال وکي لکه مثال خبر استادي استاد ته وی چې مال دعا وکړه موږ خپل استاد لوي چې موږ د دعاګانې کوم په دعاګانو کې یاد ساتي دا رنګ مور پلار لسړې وي چې ما د دعا وکړه چې الله می کامیاب کی دا رنګ یو بل څوک نیک سړی عالمی بل هر څوک چې او ستا په خګومانی چې دا خسړې ده نیک سړی دی نو ته هغه ته وې چې زما لپاره دعا وکړه دا هم جایز ده نبی مشرکان وی وګوره وی دا د عمر فاروق چې وی رضی الله عنه وی هغه ته لاړ دی عباس رضی الله عنه ته چې زموږ د پاره سوال وکړي چې باران وشي نو موږ ورته خو ژوندې او مړ خو نو بل خو د پیغمبر قبر وو کنو مدینه کې یو ځل باران نه کېدو وچکالي و نو عمر فاروق رضی الله عنه دام صحیح حدیث ته لاړو عباس رضی الله عنه ته ورغلو د نبی اسلام تر دې او هغه ته وی چې ته چې په من کې بزرګ سړی او د نبی اسلام ترې دا ظاهره خبر ده د پیغمبر اسلام تر ته خلکو په قدر سترګو قتل کنه مسلمانانو مو صحابي مو نو لہذا ته مخکشه الله له سوال کو چې باران وشي نو وی وګوروي وسیله ثابته شو نو موږ ورته دا خو دا خو هغه وسیله نه کوم چې تاسو یې منئ تاسو قبر نه مړی وسیله کوي دا خو مړی نه او بل الته د پیغمبر اسلام قبر وکنو وکنه خو که اوس ابوبکر صدیق هم خخو نو الته ولې نه ورتله ډایرک عمر فاروق ورغله او ځان سره یو یو پینځ شپږ لس تکړه صحابه کرام غټه درجه ولا صحابه کرام بیولې وي او وروسته وي او ویلې وي چې یا رسول الله موږ تعالی راغلی یو په جرګه باندې او زمونږ الله له سوال وکړه ناغه سي کړي ژوندۍ سړي لور غلې عمر فاروق رضی الله عنه پوه شو ځکه دا هغه په دې خبره پویدل نو په یو مقام کې څوک نشي خودلې په یو تکلیف کې ما چې صحابه بیا په یو تکلیف کې ملاړي د پیغمبر اسلام قبر ته اول ته ویلي چې زموږ دغه مشکل دی یا الله یا پیغمبره موږ تعالی له وسیله کوو څوک د ثابت کې ودی خي یو نشته یو نو اذا سالک عبادي او کله چې پښتنه کويستانه عبادي زما بندگان اني زما بارکه فإني قريب پس یقینا زنيز دي نو چې یو ذات تعالی دومره نږدې دي چې د رګ نه د مری رګ نه ډیر نږدې دي نو اوس مثال خبره ما سره یو کس ناس تی خوا کې او زویما چیرې زما د د پلار له ما څه خوا کې ناست او زم د پلار لزمه چې د زما یو مشکل دی چې جده ته وی نو بل مال څه وی دریم غړې چې تاسو را خوا کې ناست پلار لولې ورځي خو دارک هم ته وی دارک وته وی تاسو مشکل دی حل به کې تک توان لري همدا څه ده کنه او که زه چې ته د خوا کې را سره ناشتي او زه دا پرېګه د موزمه د بل درله او بل در کې سوال کوم چې ته ما څه خوا کې ناست ولته هغه ته وې چې زما مشکل حل کی دا به دسه معقولی خبره به خلک به بیا او خيار غني کمکل کمکل براته وي نو دا رنګي الله تعالی سره هغه د رحمان بابا یو شعر دی وې څه دی مال چې د بر چې د بل په در کې غواړم په خپل کور کې رب دې هم کنار زما چې په خپل کور کې زما رب زما هم کنار دی نو ما ته ضرورت ده چې زه کله یو در له خوشم کله بل در له خوشم کله بل در له خوشم چې زما سوال قبول شي امام شاه ولی الله رحمت الله علیه په تفهیمات الهیه داغه د کتاب نوم دی دا لوی سړی تیر شوی دی امام شاه ولی الله رحمت الله علیه په تفهیمات الهیه کې هغه فتوا کړې ده وای چې څوک لاړو اجمیر شریف لا من ذهب اله اجمیر او قبر سالار مقصود غازی وای څوک چې اجمیر شریف ته لاړو یا د مقصود سالار غازی قبرونو ته لاړو په دې عقیده باندې چې الته زموږ سوال خه قبليږي نو فقط فقط اعظم اسما اکبر من القتل والزنا وې د ګناه وکړه د زنا او د دونه لوی ګناه وکړه چې دغه ګناه د قتل او د زنا نه لوی ګناه ده نو قتل او زنا نه لوی ګناه څه ده شرک ده ان د شرک وکړو دا رنګ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه هغه دغه فتوا ده تقی الدین ابن تیمیه هغه وی چې چا دا ګمان راغو چې قبر سره سوال خ قبليږي په نسبت د جمعات کې په نسبت د جمعات قبر سره سوال خ قبليږي دا دا په اجماع سره کافر دی دا زما فتوا نه ده دا د شیخ الاسلام فتوا ده نو اذا سالک عبادي او کله چې پښتنه کوي ستانه زما بندگان زما بارک نو ان یقینا ز قریب ز نږدې یم اجيب دعوت الداعي قبولو ما سوال د سوال کوونکی اجيب دعوته قبولو ما سوال داعي د سوال کوونکی اذا دعاني کله چې سوال ګورلته عامه قاعده راوړه هر سوال کوونکی چې ما سوالو کې ځې قبولو ما که مسلمان دی که کافر دی که تور دی که سپین دی که خده که بد دی د کافرانو سوالونه قبليږي کنه قبليږي څوک قبلي بوتان قبلي نو بوتان خو نه قبلي ځکه بوتان خو حقیقت نه لري څه شي دا حقیقت دی نه اسی خو د دې خاصه ورمنه کې دراغلي ده حقیقت خو نه ده لیکن سوالونه قبليږي حاجتونه پوره کیږي دا څوک پوره کوي الله یې پوره کوي د دوی ګمان دار چې موږ دغه بوتان او یا قبرونو والا نور خلک پوره کوي نو جيبو دعوت الداعي قبلو ما دعا یعنی سوال داعی د دعا کوونکی کغه دعا کوونکی هر څوک اذا دعانی کله چې سوالو کې زماته نو سوال الله وی سوال مالو کې قبولو مکنه نو تر کوم سوال وکاو دا دا سوال نه سوال به سره کم کوو چغه به وباسو الله چغه به ویو کنه کوم بل طریقه شته نو دا غي طریقه وګوره لکه سورته اعراف کې چې سوال کولو چل مونږ ته الله قران کې خود لچ سوال به سره کم کوي قران د چکینه نه نو مشکله ده چې سړی عقیده د سپاک شي خالص شي سورته اعراف آیت نمبر سورت آیا عراف آیت نمبر 15 ته اتمه سی پاره ده نه اتمه سی پاره وګورئ د سوال کولو چل ال تعالی مونږ ته خود لري چې سره کم ده پنځه پنځوس او دا ده اتمه سی پاره کې آیت نمبر 15 پنځوس ادعو ربکم سوال وکړئ د رب خپل نه ادعو ادعو څه مطلب سوال وکړئ ربکم د خپل ربنا تزرعا ديار لسم رکوع اتم سپاری ديار لسم رکوع نه لاندې آیت ده ادعو ربکم وغواړي د خپل ربنا سوال وکړي د خپل ربنا تزرعا پاجزي سره وخفيا او پورورو سره پاجزي او پورورو سره د سوال طریقې خو د لکنه نو دا کوم خلک چې چغي وي دا ناروا ده دا ګناه ده خان مولا لکاری رحمت الله علیه د مشکات شریف شرح لیکل د مرقات مرقات شرح مشکات یعنی مشکات شریف شرح لیکل د مرقات په نوم باندې هغه د یو حدیث لاندې هغه یو حدیث ته په مشکات شریف کې چې د قیامت د نخو نه یو نخ دا ده چې په جماعتونو کې به اوازونه پورته شي اوچت بشي په چغو چغو باندې خلک ذکرونه کوي په چغو چغو باندې خلک سوالونه کوي نو دغه حدیث لاندې مولا لکاری رحمت الله علیه دا زمونږ د زمونږ د علاقو دی یعنی د هرات او د بلخ او دغه منطقونه دا لاړو عربو له بیا ملته پاتې شوی دی دا شرح کې لیکي وای چې په جمعات کې د دغه آیت لاندې لیکي وای څوک چې په جمعات کې په تیز आवाज باندې ذکرونه کوي او په تیز आवाज باندې سوالونه کوي دا ناروا کوي ځکه قران خپل د سوال کولو چل خودلې ده او پیغمبر اسلام د قیامت نه خونه دا ویلي چې چې په جمعاتونو کې بوازونه بلند شي او دو ربکم غواړي د خپل رب نه تزرعنا پاجزې سره وخفیان او پورورو سره دارنګ وګورم دا سورته اعراف یو څو پانه واړوي سورته اعراف مخکې مدلته یو آیت دی سورته بنی اسرائیل ورځ خدره آیت نمبر 30 وګوري اعراف هم دا اعراف ولګور نه هم سپاره کې لګمخ کې لاړ شي نه هم سپاره آیت نمبر 130 ولله الاسماء الحسنى او خاص الله لدی خپل خپل نمونه فدعو بها نو غواړي د الله نه پاغي نمونه سره وزر الذين او پرې دا کسان یلهدون فی اسماءه چې کګواله کوي په نمونه د الله کې یعنی نور نور وسره تړي نو هغه پرې د الله وی دا خلک نو سيزون ما كانوا دارنګ سورې بنی اسرائیل وګوره آیت نمبر 15 15 سم سپاره سورته بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سورلس پنځلسمه سپاره دا ضروری دي دا ځان سره ولیکئ دا دلایل ځان سره نوٹ کړئ او ځان په پوي کړئ آیت نمبر 113 اخري آیتونه دي د سورته بن اسرائیل قل ادعو الله ورته وایا رو بلې الله سوال وکړه د الله نه او ادعو الرحم ورته وایا او ادعو الله رو بلې الله په اسم د الله سره د الله یو نوم دی الله نو په دې اسم د الله باندې الله نه سوال وکړي او ادعو الرحمن یا رو بلې الله په اسم د رحمان باندې یا د الله نوم د رحمان د رحمان په دنوم په وسیله باندې الله نه سوال وکړي ايام ما ايام ما تدعو په کم صفت چې غواړي تاسو کم صفت چې په کم صفت چې تاسو را مدد کوي الله هغه نه سوال کوي نو فله الاسماء الحسنى دا هغه د پر نمونه د خولي خولي استخوخه ده رزاق او ستار شافی وغیرہ ولا تجهر بصلاتک او زور مکوا په خپل ګوره ولا تجهر بصلاتک او زور مکو په خپل دعا باندې صلات اصل کې دعا ته ویل کېږي لغوي معنی د صلات دعا ده ځکه مونږ کې اکثره دعا کیږي الله لزکه مونږ ته صلات ویل کیږي نو ولا تجهر بصلاتک او زور مکو په خپل دعا باندې ولا تخافت بها او مډی روا او مډیر ورو والے کا پرې دو مډیر ورو کا چې بيخي پرړه کې لګیای او مډیر په تیزه کا چې چغه شروع کې او وبتغي بین ذالک سبیلا او لټو په منځ د دې کې لاره دومره اندازه باندې وای چې تی صرف واوري او ته صرف پوي شي ور باندې د اندازه باندې سوال کوا او پاجیزې سره الله نه سوال کوا بیا د دعا چې ده خپل زیونه الله مقرر کړی دي لکه بیت الله شریف کې خدوا قبليږي مسجد نبوي کې خدوا قبليږي مسجد اقصا کې خدوا قبليږي بیا نور هغه جمعهتون چې کې شرک او بدعت نه کیږي هغه کې خدوا دعاګانې قبليږي خان او کله چې سوال پښتنه کوي تا نه عبادي زما بندگان اني زما بارکه فإني قريب پس یقینا زنیز دی ما اجيب دعوت دای قبولو ما دعا د دعا کوونکی زادعاني کله چې ما دعا وغوړي فليستجيب لي نو قبولتیا دی او کلی زما د احکامو زما احکام دی ومني ول یؤمنو بی او ایمان دی راوړي په ما باندې یو زما په نمونه دی سوال کوي زمانہ لعلهم يرشدون خامخا چې دوی خامخا چې د دوی اصلاح شي